فعرف سراطور تبکلا طول خلق وما يعبدون من دون الله او د دې خدایان چې دې عبادت کوي علاوه د خداینا دې برا پورته کو د دې خدایان برا پورته کو چې بغیر د خدای نه دې هغه منل نو فیقول خدای پاک د دې خدایان ته وایي انتم ادللتم عبادي هؤلاء تاسو باندې گمراه او د دې هغه خدایان چې دوی د عبادت کوي علاوه د خدای نه نو فیقول خدای پاک ورته وي انتم تاسو ادللتم عبادي زما دا بندگان ګمراه کړی دي تاسو دوی ته ویلي چې موږ خدایان ام هم ضل السبيل یا دوی په خپل لا خطا کړی دا تاسو غلط کړی کو دوی په خپل غلط کړی دوی د خدای دوی په خپل غلط کړی موږ ورته نه متصرف او مالک هم ته موږ امان غواړو د دې خبرې نه چې موږ علاوه ستانه ځان له قرآن جوړ کړی ولا دا په خپل دې ګمراه شوي دي او ګمراه شوي تاسو په څه وجه خدای وایي دې دی خدای تعالی مال دولت ورکړو موټر باندې ورکړو نو په ځای د دې چې دې ستا شکر ادا کړی دې ستا نه شکر وکړه خدای تعالی سره احسان کړو جم دی ورکړو ځواني دی ورکړو او دکانونه دی ورکړو موټر دی ورکړو ټوپک دی ورکړو د دې ګمراه شو ولكن متاتهم تاکه دی ورکړي دی لرا وآباهم د جن فیدی او د دې مشران لرا حتی نصو ذکر دی ایر کستا یادو پکار دا چې دی ته یاد کړو دی ایر کستا یادو تاسو ته دا وګورم وي فقط کذبوکم بما تقولون بشک دې خدایانو دروغجنو تاسو ته په دغه خبرو کې راځي تاسو دې ته منسوبه فما تستطيعون صرفا به بوس نه لره د ځان د خو دوباره ولا نصر او نه د ځان د امداد له هم نه د امداد وسی نه د واپس راتلو خدای پاک وی ومن یظلم منکم چا چې ظلم کړی شرک کړی په تاسو کې نزق عذابا کبیرا او بس کوه غته عذاب ډیر دی بیا غاخری جواب دی چې پیغمبران پیغمبر علیہ السلام بازار ته وړي دا جواب دا مخکې دا ټول خبره دې پورې چې د باغ ورنشته خدای یې زموږ له باغونو ورکم او تاسو له بداسه شي درکم او دیم سوال دا چې دی بازار ته ورېږي خدای نه با پیغمبران ما انسانان نه لري دي ضرورت من څوک می فقیر پیدا کړی څوک غني په خلکو کې څوک می مالدار پیدا کړی څوک په بل دا د امتحان راز د زما پر مخلوق باندې امتحان نه ولا کټور خلک جوړ ډاکټر نو که یو بادشاہ جرم کو سزا بخوری او که یو غریب سر اخور سزا بخوری که یو بادشاہ لگی یو فقیر سڑی مرک دی اقشان مجرم دی لکا فقیر چو لگی بادشاہ مرک که دی یو رز معاشم دی مرک او د سلوتو کالو سره دی مرک تا به احساس کیږي چې سب کې درې یو شانتي په حج کې یو شانتي پروژه کې یو شان دي د انسانیت په مقام کې فرق نشته البته که عزت او احترام د مشر او کشر هر کشر د مشر عزت ده هر زوی د پلار عزت ده هر شاګرد د استاد عزت ده خادم د مخدوم عزت ده رعیت د بادشاہ عزت ده بادشاہ د رعیت شفقت ده من دې حقوق تخفل نور چې ټول خلق دی یو شان دي شي دا په محتمم په محتممه کې امتحان دی په امام باندې په امامته کې امتحان دی په دکاندار په دکاندار په زمیدار په زمیدار چې ته پکې څنګه جمته راځي قسم دې ته یو مچنو نظام بدر خراب مس په اخراج کو پلاړو کین یو مرض یو تو رسید بل بل مرض مرضونه جوړ دي مرض ذریعه د دارو جوړ نشي او د ډاکټرانو پیدا کول که یو مار نرم نه وي دا خلک به د زهريزي جیس نه مړه په دنیا کې مار نرم او سره مچې د دینونه دا ټول د زهري جیس راکړي که ګرمي نه وي چې ایر کنډیشن لګا دا وره ضرورت به دا وره ټول نظام به ختم او د یخنی نه دا ګرم وړای جامې به دوستینونه او قارینونه به او یتیرو به یې سوي دوستو وما ارسلنا کن بدن نه نو د نیکان ضرورت او تبلیغ او د دعوت او د قران د درس که کافران نه پیغمبرانو تاجتو بخزه یو نظام دی دا فرق پیدا کړی وما ارسلنا قبلك من المرسلين من نبر علی دل مختصاصنا سمر پیغمبران الا انهم لا يقولون الطعام هذه الطعام فرق انسانانو نسی طعام سری پرلو دا طعام دا حاصل دو فکر بم که بازار تم تنی زمیداری کرده تجارت کرده ويمشون في الاسواق ګرځیدل دی بازار کې یعنی د ضرورت مطابق به ضرورت ګرځیدل ورسنه وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ما تاسو ګرځولې بعض د بعض د پاره سبب د امتحان فقیر په د مالدار د فقر د فقیر څخه ادا کوي او فقیر د مالدار د کوم مال حفاظت کوي دې ټول خبرو ته امتحان دی ډاکټر مریضانو سره څنګه شفقت کوي او دا مریض چې په تکلیف کې راشي دی څنګه صبر کوي او مالدار لږه پیسې ورکوم چې دی شکر ادا کوي کنه کوي په فقیر تکلیف راولم چې دی صبر کوي کنه کوي په خوشاله کې شکر او په تکلیف کې صبر دا د امتحان د خبرې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ما تاسو ګرځولي بعض د بعض لپاره یعنی مختلف طبقات چې من پیدا کړو دا سبب د امتحان او د آزمائش دی راتس بیرو تاسو صبر کوئے پا دی خپل جن او حضور پاک کم ویسام و تعالی خبر تو صبر کوئے کنا او یعنی صبر دل پکار دی وکان ربک بصیرا او دی رب ستا دین کی دا هر سنه خبر دی دا دی مناسب احکامات دی وصلی اللہ